مجاهدین دي نو د قران کریم هغه اهمیت او فضیلت او هغه ټول سیدنا الحمدلله ملګرو ته معلوم دي او دا خبره ټول ته معلومه ده چې ام العلوم د ټولو علمونو مور چې کوم دی نو هغه دوا سيزونه دی یو کتاب الله او بل سنت رسوله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی کتاب دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او بیا د اغینا د علما کرامو او مجتهدینو استنباط ته او د هغه په شکل کې چې کما مدونه فقه ده دا درې بنیادی علوم دي فارسی شاعر وی علم دین فقه هست تفسیر و حدیث هر که خوا غیری ازی گردت خبیث علم دین چې کوم ده دا فقه دا تفسیر دی او حدیث ته چې دین اخوای وای قصه بیا ګډه وډی علم معقول است علم اشقیا علم منقول است علم اتقیا علم منقول مرد را بندا کند علم معقول مرد را گندا کند دغه منقولی علم دا د تقوادار او د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام علم دی او معقولی علم دا د بدبخت خلکو فلسفی دی او څه شی دی افلاطون دی ارسطو دی پاغه باندې هغه ټول عمر تیر کی خو لیکن یو مقصد ته پنه رسیږي هغه د سړی نه سړی نه جوړي بلکې هغه د سړی نه یو ګندا او بیکاره ذهن والا سړی جوړ کی فلسفی گوید ز معقولات خود انبیا گوید ز منقولات خود فلسفی کې منکر اس حنان اس اس حواز انبیا بیگانه است فلسفی په خپل معقولات باندې شروع وی انبیاء علیهم السلام د منقول نه شروع وی هغه د منقولات بیان کوي فلسفي چې د حنانی نه منکر دی هغه وروره ونه څنګه جاړي بوټه څنګه جاړي دا څنګه کې دی شي چې کجوري ونه د پجړا شي دا خو نشي کېدی هغه وای از حواس انبیا بیگانه است دا انبیا علیهم الصلاۃ والسلام دا حواس نه دین آشنا دي انبیاء علیهم السلام په حواسو دا معلومیږي ستا په حواسو دا نه معلومیږي نو الحمدلله مونږ او تاسو نن د قران عظیم الشان ځکه دا ډیر لوی مقام دی دا هغه کلام دی چې دې ته کلام الله ویل کیږي نن تاسو ګورئ په تاریخ کې چې کم معتبر شخصیات لکتیر شوی نو د هغه مقوله پاتې یو مقوله دو مقوله کنا خلق سمره په دغه سره ذکر کوي فخر سره امام غزالی فرماته ها دغه شانت امام رازی دا وایي دا حضرات تیر شوی دي بلکې د افلاطون د ارسطو او د بل او د بل مقولیم مقولیم چلیږي لیکن مونږ او تاسو سوا یو قال الله دا الله تعالی مقوله یقینا دا یو لوی مقام دی چې الله تعالی چاته ورنصیب کی څوک چې قران زده کی قران باندې پوه شي وعلمه او بیا بل چاته وخی نو دا مجلس الله دې وکړي چې موږ او تاسو نیتونه صفا شي الله تعالی موږ ته فهم د قران را نصیب کړي نو بیا دا مجلس د ټول بهتر او خلکو مجلس جوړ شو دو دي درې دي موږ او تاسو دا نه وایو چې ګنې تعداد زیات کړي تعداد دی الله زیات کړي مؤمنانو د مسلمانانو او کدو درې کا سیات کې دو درې کا سیات دکی دا زموږ د پاره د خوشحالي خبره ده نو دا نننې مجلس دا ډیر د خیر مجلس دی ډیر بهتره مجلس دی خو به هر حال غ اهمیت او فضیلت خو تاسو ته نه بیانوم لنډه خبره دا ده چې مونږ او تاسو چې دا قران کریم وایو دلته کې نو دا طرز اگر چې اوس دا طرز خور شو په دنیا کې په ملک کې خور شو لیکن دا خبره د په بعضو علاقو کې اوسم د قطر سره قران نه ویل کیږي په دې طرز باندې به تاسو قران کریم ک الله پاک درزده کړو نو تاسو به قران کریم مکمل یاد شي مقصد د قران به تاسو پیژنئ ترجمه هغه خو په یو اردو تفسیر کې وی ملاو بشی دتا ان شاء الله چې کوشش وکاو چې مونږه هغه ترجمه به سره وکاو خو لیکن دا خبره ده چې د ترجمې نه غیر مونږ او تاسو به دا زده کو چې قران کریم دا سورت چې زه شروع کوم سورت بقره اوس چې زه کوم روانم دا په کوم مقصد کې روانم په کوم د موضوع کې روانم دا به تاسو ته معلوم شي دغه طرز الله جل جلاله په الهامي شکل سره یو غټ عالم یو غټ محدث یو غټ فقيه او یو مشر مفسر د قران او یو مشر صوفي لوی صوفي لوی عالم مولانا حسین علی رحمه الله په علماء دیوبند کې یو نامور شخصیت تیر شوی او ډیر لوی ولی مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله فرمایي وې پنجاب میں ایک ولی ہے اور وہ ہے حسین علی په پنجاب کې صرف یو ولی دی او هغه حسین علي دی و افسوس په دې خبره ده په علاقې کې په پنجاب کې چون کې بریلیان په خوانه ډیر دي او دې بندیانو ته بیا وا بیا وایي وای لوګو نے وهابي کې نام سے بدنام کر کے ان ان کے افادات سے محروم ہو گئے پنجاب خلق وای په دغه نوم بدنام شو او داغه د فائدې نه کوم دنه محروم شو الله تعالی هغه ته دغه یو قران کریم یو فهم ورکړو بیا دغه حضرت هغه په خپل واقع بیانې چې نبی صلی الله عثمان رضی الله تعالی عنہ ما ته په خوب کې راغی او قران شریف داسې یو وړه نسخه ده سم ته راکړم ما ته چې دا د قران تفسیر دی ما ته چې حضرت دا ټول قران تفسیر دی چې دا ټول قران تفسیر دی وای د هغه ورځ نه الله تعالی ما ته د قران کریم فهم را نصیب کړي داغه خپل علمی سلسله روان شو دا لولو علما زمونږ د علاقې مشهور عالم شیخ القرآن والحدیث مولانا عبد الهادی شاه منصوری رحمه الله شاه منصور یو کله زم کلی سره خوا کې لګیدل دا لوی عالم ډیر غټ وخت د درس قرآن وکړو د 119 سال په عمر کې دی وفات شو ډیر لوی عالم دغه شانتی مولانا لوی عالم د تاسو پیژنې شیخ الحدیث والقران مولانا سرفراز خان صاحب درس رحمت الله علیه دا د شاګرد مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله دا د مریدو مو او دا د د شاګردانو کې مراد دا سي غټ غټ حضرات او دا د پنځپیر مولانا سي دا ول کې تقریبا شاه منصور بابا او پنځپیر مولوی سي دا په یو دغه دواړه د یو استاد شاګردانو په قران او حدیث دواړه کې کړي چې دوی دواړه د ورګشتو بابا شاګردان په حدیثو کې او په قران کې بیا د مولانا سنانی سي شاګردان په اول کې د دوی مشن یو په علاقه کې چې کوم شرکیات او دغه خاتمه او پرد د بدعات کې بیا دوی اختلاف راغی رد بدعات کې د پنځیر مولوی صاحب مزاج سخت او شاه منصور بابا عالمانه طرز نو په هغه وجه باندې هغه د مزاج اختلاف راغی نو بیا د دوی ترمنځ لریوالي او جدایي راغله نو دا دغه یو دا بیا د دوی نه غټي غټي سلسله هغه روانې شوې د علم نو دا په هغه طرز باندې به مونږ ان شاء الله تعالی قران کریم هغه به وایو دغه حضرات چې کوم دي دا لوی امامان د وخت تیر شي وی غره لوی امامان د وخت کمال نصر پر اسمان سب درس یې وو کداغه رنګ شاه منصور بابا زموږ د علاقې په ډیرو مشهور علماو کې د خپل زماني لکه چې مونږه تا زمونږ د علاقې چې کوم جید علما دي مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه زمونږ د علاقې په جید علماو کې تیر شوی دی دغه رنګ مولانا عبدالله جان صاحب زمونږ د علاقې په جید علماو کې دی حضرات نه مونږ اوریدلې دي مونږ ډیر ماشومان چې هغه وفات شو هانو دوی وای چې مونږ بکلا په دې علاقې کې چې هغه موجود وو نو یو عالم بخلنه کولا ول په یو مسله باندې مونږ بنه شو کولا ول اعلان کې دالو لوی جبال العلم وای ځکه چې هغه تعالی تعالی ډیر لوی فهم او لوی علم نصیب کړو نو په هغه وجه باندې مونږ په هر مسله کې رجوع غته کوله نو بهر حال دې حضراتو بیا ډیر لوی خدمتونه هم دوی کړی دي دغه جهادي دغه کې سرګرمو کې دوی د ای پی فقیر حاجی مرزا علی خان رحمت الله علیه کله چې دته دا مسله رااله د تعذیر فل مال شروع کو دا جاسوس ته او دا څه چې د حکومتي سړی د کور دوله وسوځولو نه دلته کې انګريز چې کوم دین علما راپور تکړل د دې پنځ دغه نه د مردان او د دې علاقو علما راغل او بریلیان علما وو هغه دا داوا وکړه چې یاره دا کار چې دی کوي دا حرام دی نو دا دغه اجي سه بولګې دو اجي سه مدني سه تلغه وکړه مدني صاحب ته ویل چې رما په څه علماء را لګلی چې راته چې کم کار کې دا ناروا دي دلته خو ماته په علاقې کې لوی بغاوت جوړی کدا شه زه پریک دما نو خلک به بیا انګريز سره خدمت شروع کی هغه ورته د سید هغه حسین علي صاحب ته وی چې راته داسې چلو کچ ته سکسان ولېګ چې دغه کسان سره مناظره نو هغه حسین علي صاحب ولګې دو نو پاغه ټیم کې زمونږ د علاقې دغه دوه علما او ته وی چې تاسو ورشه یو دغه مناظره دا دواړه بیا راغلي دي بیا دوی په یو بانه باندې د علاقې نه پټ راغلي بیا خو غیلا علما هم د دوی د علاقې نو هلته انګريز نه تم خطر و نو د پردي شاته په فارسی کې بیا مناظره کړي وغه مناظره اوسم دا دغه کې لیکل د هغه تفسیر برهان کې دا آیات چې کله راشي شاه منصور بابا هغه مختصر تفسیر لیکل نه په مشکلات القرآن باندې نو هغه چې کله راشي نو پاغه کې لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا چې موسی عليه السلام لګي دوه دغه سامری غسخه اوس وزولو او بیا دغه کړو ختم کړو مکمل او غیره دغه سمندر ته وګرځول نو هغه لاندې لیکلي چې مونږ چې تلیو نو مونږ د دې آیات نه استدلال کړ او بیا غټه طویله مناظره کړي او په هغه مناظره کې بیا علماء چې کومه هغه بیا پړ شو هغه دغه مردان علماء بیا چې کله دوی واپس لاړل نو انګريز وې ډیره د معنی په شکو چیرې دا دا کسان دا مناظره لکه چې دوی کوي دا مناظره لکه چې دوی کوي خو پیجندلې نو د پردې شاته مناظره شي وندا به هر حال ډیر لوی علما او ډیر الله تعالی دې هغه په قبر باندې انوار ووري دا طرز باندې اول داسې مختصر تعارف د تاسو ته کوم بیا ان شاء الله تعالی که خیر دا وکړو لګ مخ کې بیا لګ ونه سبق وایي بس کوي بیا افتتاح طرز بداسي وي زمونږ د درس دا به لګ ونته کې د نورو طرزونو نه بدل هغه به داسي وي چې مونږ به په دې طرز کې یو صورت داسې نشورو کو چې بس ترجمه صرف شروع بلکې دا غي مقصد چې د دې صورت څوک ورته موضوع وای څوک ورته دعوه وای یو دعوه معلومو چې دا صورت کې بنیادی دعوه دا ده دا نور د هغه دعوی یا دلایل دي یا دا څوک چې هغه دعوه نه مني هغه ته تخویف ته دمکی ده ورته یی چې څوک نه مني نو د هغه زجر هغه شکنی دا وی بد اخلاق بد افعال بد اقوال ذکر کړي یا دی دعوی طرف ته ترغیب دی یا د دې دعوی په لار کې رکاوټ چې کوم امور دي دا غینه تزهید دی چې هغه ته بیرغبت کوي چې دې ته توجه مکوه دا سیز نه مګوه نو دا به یو په صورت کې یو دغه بیا دا غینه پس دا صورت په یو حصو باندې تقسیمې دی دا نه دی ځای پوري دا یو حصہ ده لکه سورته بقره مثال کې درکم چې اول نه بدته سورته بقره بل دا سلوري سي دي سلور داوی دي سلوري سي دي اوله حصہ مثال کې تو پر تر 96 نمبر آیات پورې پاغي سکه سدي بس لا اله الا الله دا ټوله موضوع بس اول نه تر هغه پورې لا اله الا الله د 96 نمبر آیات نه بیا 97 نه شروع کی نو بیا د محمد رسول الله دعوه هغه بیا غلی سل بر ان تولوا وجوهکم غړم به پاو دو دوی می سپاره چې د هغه پورې دا چلیږي چې ال تورسی کی نو هغه پورې محمد رسول الله بس روان دريمه حصه بیا د الته نه شروع شي ليس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب دا غي ځای نه دريمه حصه شروع شي نو په هغه دريمه حصه کې تاسو بیا قتال خي خود د قتال نه مخ کې خامخه بعضی امور دي چې اغا ځان اصلاح ده نو اول لته وای چې ځان سم کا نو لس امور د ته ځان د سمول د پاره وای چې دا دا ځان کې راوړي بیا د ته وی چې معاشره هم سم کدا که وطن دی جوړي نو بیا وطن سم کا نو قوانین سلور قوانین برته د وطن د سمولو د پاره وکړي نو بیا برته وی چې د کور د اصلاح وکړي نو اتلس قوانین برته د کور د اصلاح لپاره وخی نو بیا دا غینه پس پر راشي قتال ته نو قتال امیر بسنګي مامور بسنګي ترتیب بسنګي نو هغه برته بیا ذکر کینو هغه به ورسیږي تر هغه 200 ترپن آیات پورې تقریبا دا هغه پورې رسیدي دا هغه ځای نه بیا بلې څه شروع شي هغه بلې څه کې بیا سړي بیا راته وایي چې انفاق ان څلورم ایسا انفاق اوس چې تکله اسلامي حکومت قائمه خو خامخا دا هغه خو بده مصارفو دا هغه د پروګرام د چلولو لپاره نو دا غي د نبی د ان یا ایه الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم د انفاق قوانین د شروع کې د مال خرج کولو نو د مال خرج کولو کم مال به خرج کې کم به نه خرج کې د مال د خرج کول د لپاره کم شرایط دي خنو چې مالیات نظام دغه کې نو وسره به سود نه کې لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا پوښوی دغه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي د بتر هغه پوری نو په اخیر دغه کې بیا لله ما فی السماوات و ما فی الارض شروع شي د دغه سلور واړو حصے خلاصه برته بیا راوخلی ختم دي په دې طرز باندې با تا ته ان شاء الله تعالی کله ته وای او سترګي وته بیا غړې په کم ټیم کې اوس خلاص په یاد نه یادي نو بیا په هغه ټیم کې ان شاء الله تعالی بیا ته دا صورت مکمل مضمون دا مې ته یو مثال درکو داسې به هر صورت هغه به ځان ته یو دعوه لري لکه سورته کهف ته مثال به درکم دا مثال نه اول کې ذکر درکوم چې تاسو دې ترس ته خیالي سورته کهف ته مثال په تور باندې دا غي په سر کې به موږ وایو چې دعوه صدا دعوه د نفي د علم غیب د غیر الله نه غیر الله کې څوک په علم غیب نه پوي بس دا یو دعوه د توحید دی څنګه نه پويږي خدري خلق درې قسمه خلق ذکر کړي نه پويږي اولیاء په علم غیب نه پويږي څوک منسوسی اولیاء څوک اصحاب کهف د خوب را پاسېدل یو بل ته وای څومره وخت هم تیر کړی دی پوه شو نو یو ورته وای یومن بل وای یو بعد یوم داسې شروع دي کنه یو ورځ هم تیر کړی دی الله تعالی وای نه درې سوه نهه کاله ودو پوه شو که نه نو رستو الله تعالی پسې وای چې مونږ ته پته ده دای نه پوهیږي دای ته دای په خپل باندې وای الله تعالی عالم دی چې مونږ سره وخت دوه پته نشته بیا دا غي نه پله ته بل واقع ذکر کی د موسی علی السلام و قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه موسی علی السلام ته علم غیب نو قصه وکړه یرا ستانه غټ عالم بل څوک شته په مخلوق کې وی نشته الله وته ویل نشته ته ورشه مجمع البحرین ته ورشه چې شته سړی کې نشته الته چلاړو الته کې خضر علی السلام وغره دنا غټ عالم پته خضر علی السلام بیا په خپل وای ماتم ګورې علم نشته ماته الله تعالی خبر راکړي بیا اور پسې نو انبیاء علیهم السلام عالم الغیب نه دي التله ته دا خبره موسی علیه السلام ګوره پیغمبر خو عالم الغیب نه دي بیا وسو کو یره بادشاہان بکې دي شي عالم الغیب نو ويسالونک عن ذل قرنین قصو پسې راوړي او ګوره ذل قرنین چې کله راورته یاجوج ماجوج خواته نو التوی لا یکادون یفقهون قولا دا غوی په خبرو نه پوی دا غوی سکړن منځ کول او دې په خبرو نه پوی د دوی سوی نو علم غیب چې حاصل دی نو هغه چاته حاصل دی هغه یو الله تعالی ته حاصل دی نو د دک خلاصه به بیا په دغه صورت کې په پنځو جملو کې راشي په پنځو جملو کې با په صورت کهف کې بیا هم د دغه ټول در درې واړو واقعات خلاصه هغه به ته په یو دا ټول خلاصه راته اوس راځم که 26 نمبر یا قل الله اعلم بما لبثوا قل ورته وای الله والله تعالی اعلم خپوی د بما لبسو پاغه سبانه چې دوی وخت تیر کړی په دې غار کې له غیب السماوات والارض ها هغه لره غیب د اسمانونو د زمکه د هغه په اختیار کې دی هغه په خبر دی ابصر به واسمع دا قصه وتواوروا پوښوي یا څخه اورول دی او څخه لیدل دی ما لهم من دونه من ولی نشتره دوی لره غیر د الله تعالی نه سو کار جوړونکې ولا یشرک فی حکمه احد او نه شریک د الله تعالی سره په حکم داغه کې هیڅوک دا دیده کې د توحید وتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته تر دې پورې دا هغه پنځو جملو کې خلاصې را ذکر کی چې ګوره د واقعیت خلاصه دا ده ګوره چې اعلم بما لبسو له غیب السماوات والارض ولا یشرک فی حکمه احد او لا مبدل لکلماته دغه شان په دې طرز باندې دا بهر حال مقصد می داو چې طرز بداوی ښا طرز بداوی چې تاسو ته معلوم دي نو دا دغه ده ښا په دې کې به یو دغه امتیاز داوی چې صورت بتاتا هغه مقاصد برتر او باسي مکه تبیر تکلیف دویم په دې طرز کې امتیازی حیثیت دار دویم چې شواهد برته پیش کړي القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن کریم بعض د بعض تفسیر کوي نو هغه بعض چې د بعض تفسیر کوي هغه برته خیم ښا چې ګوره دې ځای کې د آیات خدا سره راغلي دي اوس د دې معنی څه ده راواړو پلانې آیات ګوره ته الته به تا ته بالکل غمانه و خی چې ها دې ځای کې نو ستا به بالکل دا ذهن خلاص شي هغه دواړه آیاتونه به تا ته ولګي ستا به ذهن په غیبه خلاص شي دا شواهد برته پیش کوي درېیم په دې ترڅ کې امتیازي حیثیت دا دی چې د اسرائیلیاتو واقعاتو باقاعده صفائی کوي مکمل دته سندم خی چې دا حدیث سندن ضعیف ته یا موضوعی دی د انبیاء علیهم السلام د شان سره خصوصا چې کوم متعلق وینو د عصمت الانبیاء ډیر خیال ساتي نو پاره کې مکمل د اسرائیلی روایتو خاتمه کوي سلورم په دې طرز کې دا امتیازي حیثیت ته چې مشکلات کوم دي کنه مشکلات القرآن بعض ځایونه یغه مشکلی حل کې ګران دي هغه په انتهایی آسان انداز باندې پکې حل کړی شوی دي نو موږ به ان شاء الله تعالی قران کریم په دغه طرز باندې وایو ک الله ته منظور و خو اوس چې کم سړی یو علم شروع کوي نو د علم د شروع کولو نه مخکې درې خبرې بنیادی دي چې هغه خلاصي په تور باندې اساني ویل کیږي هغه خلک خامخا وای ځکه چې په سړی په مقصد پوه چې دا سوي مو او صد پاره وي اولی په دې کې به څه خبره زده کوم دا درې خبرې دي نو سوي ما هغه علم او پیجنې چې دا علم څه تعریف دی تعریف یې سوي او په دې د دې علم ماته فائدہ صدا نو غو فائدې د ذکر کې هغه ته غایه وي غرض وته وي خلک او دریم نمبر چې کوم دی نو موضوع دا چیرې په دې کې به زه سز د کوم زدا کوم په کې څه هغه موضوع د دې علم ده نو دا درې خبرې مونږ او تاسو چې کوم کتاب وایو دا غي سنوم دی قران کریم د قران کریم تعریف سره د قران کریم تعریف دې ته مونږه دا بنیادی قواعد خا دا یو خبره زده کوي چې مونږه دا یو رساله غونته د مالی کړی دا دا استادانو افادات ته موږ پکې صدقه نشته خپل بعد بعض ځایونو کې به یو سړی خپل یو نقطه پکې لیکلی خو زیاتی و پکې سنې دغه ته قواعد موږ وایو اصول القرآن ورته ویل کیږي دا قران کریم به تاسو ته ان شاء الله تعالی په دې درس کې درې واره ختميږي څو واره درې واره یو پیرو په دې اصول کې ختم شي ښا یو پیرو په دې اصول کې ختم شي وا به وی را وا به وی دویمه پیره چې کوم دی بیا په خلاصه کې ختميږي هر صورت سره مخکې خلاصه وایو نو چې خلاصه وایو کله دا صورت نو تاسو به دا صورت په مقصد مکمل پوه شئ ذهن ته به هم ورسیږي په دریم ځل باندې بیا موږ ترجمه کوو سره کنه نو بیا وسره ویل کیږي نو په دې کې دا قران کریم درې پیری واوري نو بیا چې کله یو پیری او سړی په دې تیر شي ان شاء الله تعالی نو بهر حال استعدادات خو مختلف دي خو هر چاته د خپل استعداد مطابق کم از کم سنا سو فهم قران هغه حاصل شي او هغه باندې بیا روانې دي شي نو پدې کې مونږ دا دی دا هغه اصول دي هغه اصول کې بنیادی خبره دا ده چې مونږ په ځان دا لازم کړی پدې کې چې هر مسله چې ذکر کړي نو هغه حواله په سبانه ورکې پایات باندې ورکې احادیث کې به ډېر تفصیل وي فقہ کې ډېر تفصیل خودل ته کوم کې موږ قران زده کوو نو حواله په سبانه ورکې قران باندې ورکې نو اول تعریف ته دی قران دی نو د دې قران څه تعریف ته کتاب دا قران کتاب دی عربی په کومه ژبه کې دی عربی کې دی انزله الله علی محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړ دی الله تعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په کومه وحی سره به وحی جلی په ښکارا وحی سره یو پټه وحی ده احادیثم وحی ده خو ښکارا وحی سره دی بواسطه جبريل واسطه چا باندې جبريل اسلام باندې مکتوب فی المصاحف لیکل شوی دی په دې صحیفو کې دا صحیفه ده دغه صحیفه ده دغه صحیفه ده ومنقول الینا نقلا متواترا او مون ترا نقل کړه شوی دی په نقل متواتر سره دا د قران کریم تعریف شو کتاب دی پارا بیجبه کې دی الله نازل کړی دی په نبی اسلام باندې په واسطه د جبرئیل باندې په وحی جدی سره لیکل شوی دی په صحیفو کې او مون ته په نقل متواتر سره رسیدلی دی خبر واحد نه دی ها خبر مشهور نه دی متواتر نقل دی دغه ته قران کریم ویل کیږي دا تعریف چې دی دا تعریف مونږ د کم ځای نه وکړو دا مونږ د قران کریم نه وکړو ها اوس دا به د قران کریم نه کوو اول تک چې مونږ ته کتاب وې نو هغه تاسو ګورئ چې د سورته بقره په اول کې ذالک الکتاب ها سورته الف لام میم صاد کتاب انزل الیک هغه خو ډیر راغلی دی خدا خبره چې دا نازل دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو یو آیات کراو باسه نو تاسو په کې فائدہ وي کني راو باسه بیا تاسو ته تاوان او نور دغه د زبې ویم دی لکه سورته اعراف شو ګوري اتمه سپاره کې اول نمبر آیات کې نو پاغه کې تاسو د منزل د منزل د منزل چې کم کتاب نازل کړي شوی د الله د طرف نه او نو د منزل دغه درته کوي مخکې دا اعراف ته اعراف خو شو اتمه سپاره کې اعراف نیمه ته چلال شي نو بیا اعراف شروع کیږي پای کې اول آیات دی څنګه وای الف لام میم صاد کتاب انزل الیک کتاب دې نازل کړي شوی دی تا ته نو موږ کوم تعریف کړو چې انزله الله علی محمد آیت نمبر 1 ها سورۃ اعراف آیت نمبر 1 او ها نمبر 2 دیو کتاب انزل الیک کتاب د نازل کړه شوی د تا تا نو نازل کړه شوی د کتاب منزل معلوم شو منزل الیه چاته نازل کړه شوی دی محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل کړه شوی دی نازل کړه چا دی دا خو انزل وی نازل کړه شوی دی نازل کړه چا دی نو هغه سورته طه چې وګوري سلورم آیات څنګه وایي تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا د چار طرف نه نازل دی ممن دا غ چار طرف نه خلق الارض چې پیدا کړی د زمکا والسماوات العلا ها دغه شو کنه اسمانونه د چتوالی و دغه سورته طه کې راغی کله په یو آیات کې منزل، منزل، منزل الیه، منزل نازلوونکی، الله، منزل نازل کړی شوی، قرآن، منزل الیه چاته چې نازل کړی شوی دی هغه درې واړه په یو آیات کې کله دغه کی راجمع کی لکه سورت مائده شپږمه سپاره کې ده کنه اته سلويختم آیات کې راځي سورت مائده اته سلويختم آیات کې وانزلنا الیک الكتاب بالحق وانزلنا الیک الكتاب مون نازل کړه منزل معلوم شو چې الله دی الیک تا تا منزل الیه معلوم شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الکتاب قران منزل معلوم شو چې غسل هغه قران دی نو دا دری واړه پکې معلوم شو ها وانزلنا الیک الكتاب بالحق دا معلوم شو بل ټکی مونږ ویلو که خیال کې مرادي چې مکتوب فی المصاحف دا قران هغه کتاب دی چې لیکل شوی دی پس کې په صحیفو کې کوم صحیفو کې لیکل شوی دی صحیفي بیا دوه قسم دي یو صحیفي دي د ملائکو د ملائکو په لاس کې صحیفي دي یو صحیفي دي د انسانانو په لاس کې د زمونږ او تاسو مخې ته مو صحیفي پرتی دي نو دا صحیفي دي دا دواړه راغلي دي خطا سو ګورئ سورت عبسه را وباسئ دیرشمه سپاره ده سورت عبسه وتولا دیارلسم آیات څوارلسم دی پنځلسم شپاړسم په دې څلور آیاتونو کې راوړل دي سورت عبس 13 14 15 16 سوئی فی صحف په واسطه د جبريل مونږ ویلو چې هغه کتاب دی چې په واسطه د چا راغلی د جبريل باندې راغلی دی سورته بقره 97 نمبر آیات سورته بقره 97 نمبر آیات کې وګورئ قل من كان عدوا لجبريل وای ورته هغه څوک چې دشمن وي د جبريل فانه یقینا دا جبريل چې دی نزله فانه نزله یقینا دا جبريل نازلې دا قران علی قلبک فزړستا باندې باذن الله په حکم د الله دا د الله په حکم باندې د الله په اذن باندې نازلېږي دغه رنګي دا مضمون تقریبا سورته شعرا کې دغه یو د تاسو ته معلوم شوه سورته شعرا کې بم بیا راشي په 193 نمبر آیات کې هغه صرف ک نمبر ځان سره لیکي التبرازی کسو کې رايسته شم سید اللسم سپاره کې نزل به الروح الامین نازل شوه د پدی قران باندې روح امین راوړل دا قران چا الروح الامین څوک دی جبرئیل امین دی ها علا قلبک فزړستا باندې لتكون من المنذرین منذرین دغه رنګ به صورت تکویر کې مراشی دیرشمه سپاره کې د شمس کویرت نلسم او شلم آیات کې بال تراشی انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین التم دارازی سورت نحل کې بم راشی قل نزله روح القدس من ربك بالحق نحل کې براشی په یوصل دویم آیات 102 کې قل نزله روح القدس من ربك بالحق په جبه د عربی باندې د خا مبین واضح جبه ده خا دا عربی په قران په صفت کې په دوه قسم راځي کله به قران عربی راشي معنی به دای چې په عربی کې ده کله به قران عربیا کله به دا سراجی موصوف صفت براشی نو پاغی دا کې معنی دا وی چې قران دی نو عربی جواب بیا کله نه مراد کله بیا دا معنی کې چې عربیا ظاهر مضمون والا دی ساده اسان مضمون دی سړی په اسانه پوي دی دا معنی دی کله ها نو دا د قران کریم تعریف شو تاسو اولی دوکانا قران کریم دغه تعریف شو چې کتاب عربی کتاب ته عربی ژبه کې نازل کړی دی الله تعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په وحی جلی سره په واسطه د جبرئیل باندې په لیکل شوی دی په صحیفو کې منقول دی مونږ ته په نقل متواتر سره او دا ټول د قران نه ثابت شو کنه چې قران کریم کې دغه تعریف ته قران په قران کې خپل راغلی دی په قران کې خپل راغلی دی نو دغه د قران کریم تعریف دی بیا ردینه پس مونږ دلته په درسونو کې ذکر کو هغه تاسو ته لږ مشکلېږي چې په سوره پوهیږم د قران کریم اسما ذکر کو د قران کریم برته اجمالا ویم د قران کریم نمونه دي ښا نمونه د قران کریم څومره دي مختلف علما او داغي نمونه ذکر کړی دي باقاعده علامه حرالی په دې کې یو کتاب لیکل دی او هغه کتاب چې کوم دی هغه کې هغه نوی نبه نمونه پکې هغه راجم کړی دی دغه رنګ امام رازی رحمه الله دو دیرش نمونه راجم کړی دی دغه رنګي علامه عبدالملک هغه وای پین 50 نمونه چې کوم دی الله تعالی خپل کتاب لا ذکر کړی دی زمونږ استادانو چې قران کریم کې څومره تتبع کړی دا او د قران نمونه راځي د قران یو خو په حدیثو کې بیا ډیر نمونه جوړیږي نو د قران نه چې د قران کوم نمونه راځي ما دلته لیکلي دي او د آیات نمبر مې مریو سره لیکلي دي هغه 15 او یا نمونه دي څومره نمونه دي 15 او یا په قران کې د قران نمونه راغلي دي کتاب دې قران دې کلام دې نور دې هدا دې رحمت دې فرقان دې شفا دې موعظه ده دا ټول د قران صفاتی نمونه هغه 15 او یا ذکر شوی چې هغه په عظمت د قران باندې دلالت کوي او هغه په اهمیت د قران باندې په شرافت د قران باندې دلالت کوي او دا غینه د قران مقصد معلومیږي چې قران د کوم مقصد د پار راغلی دی نو دا شو تعریف ته قران او نمونه د قران هغه ډیر دي بل دې د قران کریم غایه فائدې څه ده حکمت پکې ته کې غایه نه ویل کیږي چونکه دغه وای کنه اصولیین علما وای چې افعال الله لا تعلل بالاغراض د الله تعالی د افعال با غرض نه بیانې چې د الله غرض ده نو دا غي به داسې وای چې دا الله تعالی په دې کلام کې حکمت او فائدہ ده په کلام کې څه ده حکمت او فائدہ ده نو دلته کې بس ذکر کیږي فائدہ او حکمت په ذکر کیږي ولی ځکه چې الله تعالی حکیم ذات دی نو حکیم چې کم شی نازلی نو هغه د صدر هغه به کې حکمت وی کې بنی پکې کې به خامخا حکمت وی نو هغه حکمتونه ذکر کول هغه حکمتونه بیا په احادیثو کې اقوال د علماو کې په افعال په اقوال د حکماو کې ډیر شی راغلي دي خو مونږ خو ذکر کوو ماغه چې قران کې راغلي دي مونږ ماغه ذکر کوو چې قران کې راغلي دي نو قران کې چې کوم راغلي هغه به څنګه معلومه چې دا د قران حکمت دی دا د قران فائدہ ده دې قران فائدہ ده نو ته به ګوره قران کې چې کوم علما ملګری هغه په دې پوهیږي چې د قران نو ورستو چې په کم ځای کې مفعول له راغلی دا یو قاعده ځان سره یاد ساتي مفعول له یا حال جوړ شوی یا رستو په لام سره یو ټکی ذکر شوی او لفظ قران یا کتاب مخکې راغلی او رستو پسې دا راغلی یا داسې وصف د قران ذکر شوی چې هغه نه یو فائدہ معلومیږي نو بس دا به د قران حکمت دا بسې د قران حکمت دی لکه اوس تاسو ته اوسو ذکر کوم دولس حکمتونه چې کوم د هغه قران کریم کې د قران راغلي دي لکه یو حکمت دا تاسو چې په کتابونو کې وکم غرض او غایه ذکر کول دا هغه نه یو دا چې د قران فائدہ صدا الهدايه هدایت عام هدایت هم دی خاص هدایت هم دی عام خلق تم دی خاص خلق تم دی خاص او عام بیا په تفسیر کې ان شاء الله تعالی دا غي تفصیل به بیا کوو خیر سورته بقره کې تاسو وګورئ نو التاول قران ذکر شروع ته پس مفعول له راشي ذالک الكتاب لا ریب فیه هدن للمتقین هدن للمتقین دا هدایت د لپاره د متقیانو دا د قران مقصد شو هدایت څه ته ویل کیږي هدایت ډیر معنی دی هدایت دلیل ته ویل کیږي هدایت قانون ته ویل کیږي نن سبا ته خلک وایي کنه ګایډینګ بوک او ګایډ بوک او دا وته وای کنه نو دغه قانون کتاب چې کوم هغه ته سوي لیکيږي هغه ته هدا وی لیکيږي د قانون کتاب سره هغه نو دا د دې یو فائدہ دار چې دا څه دی دا هادي دی خو چا د پاره للمتقین د متقیان لپاره هغه به تفسیر کې تفصیلا وایي چې متقیان څنګه متقیان د پاره دی عام خلکو د پاره نه دی خدا خاص هدایت دی کله برته عام هدایت بیانې لکه سورته بقره 185 شهر رمضان شهر رمضان میاشت رمضان الذي انزل فيه القران هغه چې نازل کړی شوی دی پاره کې قران هدل للناس هدایت د ټولو خلکو لپاره دلته فائدہ عامه شو خیال مو کو هدل للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدل للناس هدل للناس التراجي دین دا خبره معلومه شو علما وای چې دا دلیل دی چې هدایت بغیر د کتاب الله نه نه حاصلېږي چې قران دې نه ویل نه هدایت په دته مشکل وي ښا قران سره هدایت کامله چې کوم دې سړی ته حاصلېږي دویم قران کریم څه شه ده فائدہ بل د قران شفا ده شفا روحانی امراض دي کنه پوه شئ دا غي شفا په قران سره راځي جسمانی امراض هم راځي رحمت دی درېمه فائده ده موعظه ده نصيحت ته صحیح شو دا وعظ ده دا درې صفات راغلي دي سورته یونس یو لسمه سپاره و پنځوستم آیات 57 نمبر آیات کې راځي یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتکم یقینا راغتا استا موعظه من ربکم نصیحت د طرف درب تاسو نه موعظه دلته کې اغا د قران نوم شی او قسم ته خو نوم هغه نوم دی چې وصفي نوم دی نو مفایدت معلومیږي صحیح شو کنه ما تاسو ته په دریو طریقو سره معلومو دلته هغه بل هغه طریقه ده وشفاء لما فی الصدور بل فائدې شفاء د لپاره د هغه مرزونو چې پسینو کې دي دریم وهدن خدا خو مخکې تیر شو کنه هدایت بل سلورم ورحمت للمؤمنین رحمت ته خاص د پاره د مؤمنانو نو دا د قران بل فائدہ بل غایا بل حکمت د قران څه شو هغه دا شو چې موعظه ده رحمت ته او شفاء ده صحیح شو پینځما دا خدری ذکر شو په یو ځای سلور شو پینځما څه شو پینځما فائدہ د قران انذار دی خلکو ته داسې بیان کول چې خلک ویری د الله نه صحیح شو سورته کهف پنځلسمه سپاره دویم آیات راځي ښا سورته کهف پنځلسمه سپاره کې دویم آیات الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اول د صورت ته نو پسې سوې قیما قرآن مخکې ذکر شو کنه اوس لام سره دا فائدہ ذکر کوي ښا ما تاسو کله بلام راشي لینذر باسن شدیدا من لدنه هم دې ځکه په پاتې شي بل د بل شپږمه فائدې وګوره بشارت ته زیره ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا د قران بل فائدې ته زیره ورکول بشارت مؤمنانو ته ورکول ومه فائدې د قران صدا بلاغ دا دا خو شو انذار او بشارت شو ومه فائدہ د قران د بلاغ ښا بلاغ تبلیغ کول بیان رسول خلقو ته سورت ابراهیم در لسمه سپاره کې راځي ښا سورت ابراهیم دو پنځوستم آیات ته باون نمبر آیات ښا اخیری ختمیږي بس لته دغه سوالتمه سپاره شروع کېدونه مخکې د صورت ختمیږي نو ال تسوي هاذا بلاغ للناس دا قران بلاغ دی للناس خلق ته بس دا خلق ته رسول دي اتمه فائدہ د قران څه ده اتمه فائدہ د قران ده التدبر والتفکر تدبر کول او فکر کول په قران کې ښا چې قران کې به فکر کې قران کې به تدبر کې څنګه سورته سواد درويشتمه سپاره کې راځي سواد 29 نمبر آیات ته ها سورته سواد کې 29 نمبر آیات وګورئ درويشتمه سپاره کې کتاب انزلناه کتاب انزلناه الیک مبارک لسد پارم نازل کړه دے لیدبروا آیاته دې د پاره چې دوی تدبر وکي په آیاتونو دا غي کې ولی یتذکر اول الالباب چې نصیحت والی خاوندان د خالص عقل خالص عقل الباب معنی بیا راشي دغه رنګي کم خلق چې په قران کې تدبر نه کوي ګوره یو قران صرف لستل دي تلاوت کول دي یو په قران کې تدبر کول دي کم خلق چې تدبر نه کوي چې دا ماته سوې د قران چې تدبر نه کوي اغه ته زجر ور کوي ښا زجر وته ور کوي سوره النساء پنځمه سپاره کې ده نساء یا بشپګمه کې د آیات راځي کې پنځمه کې برابر پنځمه کې دو اتیا آیات بحثی نمبر معلوم کو افلا يتدبرون القران آیا دوی تدبر نه کوي په قران کې ولو کان من عند غیر الله کچرته وې دا قران د الله نه بغیر د بل چا د طرف نه لوجدو فيه اختلافا كثيرا نمونته به دوی په دې قران کې اختلاف ډیر یو بل سره متعارض لیکن دې کې نشته تدبر پکې چاو کو صحیح فکر په کې وکړ نو قران کې بیا د ته است اختلاف پکې نشته دی نو دي دا کې زجر ورکړه دا د منافقانو صفات بیان کو چې منافقان څه دي په قران کې تدبر نه کوي الله دې موږ تاسو ته د قران صحیح فهم او تدبر را نصیب کړي سورته مؤمنون اتلسم سپاره کې اتش پیتم آیات تخا اتش پیتم آیات 68 نمبر آیات افلم یدبر القول افلم یدبر القول آیا دوی تدبر نه کوي په دې قول کې دا قرآن قول قرآن دی ها صحیح شو دغه دغه دی 67 ته ها 68 ته 68 هغه اخر کې دغه نمبر په اخر کې ورکې دا آیات ها اول نه مشمار یا اخر مشمار صحیح شو ا نه دغه دغه بل د قران بل فائدہ صدا تذکرہ تذکر نصیحت غست نصیحت ورکول نصیحت غستل ذکرہ پخپل د قران نصیحت دی صحیح شو کنه بل چاته نصیحت ورکول پخپل نصیحت غستل د قران پخپل د نصیحت کتاب دی دا درې خبرې دي ښا سوره مزمل ها 29 نمبر سپاره ده کنه یو کم دیرشم سپاره خو د چاره لپاره نصیحت دی دا به قران بسوګ لمن کان له قلب چې زړه کوی وی کنه پوه شئ چې زړه وی زړه حاضر وی قران کریم ته کوي او القسم یاد وقت کې دی قران ته خو هو شهید په داسې حال کې چې دی حاضر وی قران ته متوجی وی دانه چې ناس دلته کې دی او سوچنی بل ځای کې پراتی نه نه دغه رنګ سورته صاد سورته صاد چې کم تیر شو هغه مخکې آیات تاسو وکړو یو کم دیر شما آیات 29 نمبر آیات درویشتمه سپاره کې 23 نمبر کې نو ال تسرات لیدبروا آیاته ولیتذکر اول الالباب چې نصیحت واخلي خاوندان د خالص عقل نو تذکر مراغه تذکرہ ان فی ان هذه تذکرہ ذکرہ ان فی ذلک لذکرہ تذکر ولیتذکر اولو الالباب پوه شوې نو دا دغه د قران کریم بل فائدہ دا ده بل فائدہ د قران کریم څه ده لسمه فائدہ الاخراج من الظلمات الى النور د تیارو د کفر شرک اغه نه بدراو باسی چرته رڼا طرف ته پوه شوي دا به در وباسي لکه سورت ابراهیم دیارلسمه سپاره چې اول آیات ګورئ کنه نو بسل ترازی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور فلام سره دا فائدہ بیان کړه لتخرج الناس دې لپاره چې ته وباسې خلق من الظلمات دا غ تیرو د کفر او شرک او جهل نه ال نور یا غرنا د ایمان سنت او توحید تا سشوا هغه ته دې وباسې نو دا دغه شو قرطبی د کمانه کوي په دغه آیات کې من الظلمات ال النور قرطبی وای من الكفر ال الايمان من الشك ال اليقين ومن البدعه ال السنه دې طرف ته قرآن راو باسي سورت احزاب درې څلوېښتم آیات کې احزاب یوشتمه سپاره کې ده کنه خو دویشتمه سپاره کې بیا د آیات راځي التم راځي ليخرجکم من الظلمات الى النور دې د پاره چې تاسو وباسي د تیارو د کفر او شرک نه ال نور رڼا د ایمان ته نو بل د قران فائدہ څه ده د قران د نزول فائدہ ده ده غایه معلومه شو کنه غایه د قران ده خا بل غایا او بل فائدہ د قران دا ده په دې دغه کیږي مت تاسو وای چې دا خو مونته نه یادې کی دا ان شاء الله تعالی چې کله تاسو بیا درس وای قران کریم دا هم دومره پاخه شوی تر هغه پوری چې بیا په کې داسې په خپل رواني خپل ورته دا شواهد مخ ته راځي بیا او دا چې مطلب اشاره هم سړی ورکی کنه لیکي بل فائدې دا ده چې تبیان ما فيه الاختلاف اختلافی مسله را لانجه جوړه شو خلکو کې عقیده کې نو چرته به رجوع کې چرته به رجوع کې قران قران ته لاړشه قران به رته حل خی کنه قران کې بداغي حل لذي څنګه سوره نحل لا واړه وي تاسو سوره نحل سوار لسمه سپاره کې دي 44 نمبر آیات کې سلور سلوی ختم آیات سوار لسمه سپاره 14 نمبر سپاره ربما یود الذین کفروا صحیح چوالیس نمبر سورت نحل چوالیس ها وانزلنا الیک الذکر او نازل کړی دی مونږ تا ته الذکر دا نصیحت قران د ست د پاره لتبین للناس د د پاره چې ته بیان کې خلکو ته ما هغه قانون هغه قران نزل الیهم چې نازل کړی شوی دی دوی ته هغه حکم ورته بیان کړي چې اختلاف په کوم مسله کې جوړ کړی دی اصولي مسله ده قران ته لاړ شي قران به رته وخی کنه و ما انزلنا عليك الكتاب ند نازل کړي مونږ په تابانی کتاب الا ما او الا او لا او الا چې راشي کنه دا بالکل حصر پیدا کوي چې بل پکې څه نشته دی مګر دا خبره ده لتبین لهم الذی دې لپاره چې ته بیان کې دوی ته اختلاف هغه اختلافو فی چې اختلاف کو دوی پاغي کې چې په کومه خبره کې دوی اختلاف کو هغه ورته بیانې هغه ورته بیانې مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه بارک راضی وای چې هغه وکاله بیان کولو نو دا پنجاب کو تاسو معلوم دی اوس ما غشې څه بدل شوی نه دی هغه بریلیت ته واغه غن پکې پروت دی نو هغه بوته چې دا اختلافي مسلې مو بیانو نو هغه بوته وی چې ما ته خو الله دا وای پوه شئ چې مدکب بیانې الا لتبین لهم الذی اختلفوا فيه چې دوی په څه کې اختلاف شروع کړ د اکه بو ته خو زه قران بیانوم قران او مکه تاسو ته بیان کوي دا غي واضح تعین برته کوي چې دغه مسله ده دغه مسله دا غي تعین برته کوي دولسمه خبره ده دولسمه اوري دولسمه فائدې سره هغه د حکم ښا قران قانون دی کنه پوه شو نو فیصله به پکم دا قران بل فائدہ ده چې قران ته ځکه نو ته به حکم پیژنې دا الله قانون به پیژنې نو قانوني حکم برته معلوم شي قانوني دفعات برته معلوم شي سورت نساء یو سل پنځوستم آیات وګورئ سورت نساء پنځم سپاره کې ده صحیح شو او یو سل پنځوس پنځم آیات 105 کا یو سل پنځوستم نه 105 نمبر آیات ده پلام سره فائدہ دلته بیانې ښا معلوم وکم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق یقینا موږ نازل کړی دی تا ته الکتاب قران بالحق بالحق لاظهار الحق د پاره د ظاهره ول د حق لتحکم بین الناس د صد پاره دی لتحکم د پاره ته فیصله وکي بین الناس ما د خلکو کې بما پاغه قانون باندې اراک الله چې الله تا ته خول دی الله درته کوم قانون خودلې دی نو هغه قانون پرانا کې به ته فیصله کې دا قران د دې لپاره راغلی سورته بقره وګورئ بقره ټول کتابونه الته کې وایي چې د دې لپاره نازل دي 213 نمبر آیات دوی مسی پارخه سپاره دوی مدا آیات 213 دی کان الناس امه واحده و خلق امه واحده امت یو دل یوا په توحید باندې صحیح شو نو چلو شو رستو بیا غزلت یونس کی راځي او بیا لګو ان شاء الله تر فختلفو نو رستو په اختلاف په شرک سره پیدا شو نو چې پیدا شو نو فبعث الله النبیین راولی ګل الله تعالی پیغمبران مبشرین زیر ورکونکي او منذرین او يرونکي خلق د کفر او شرک نه خا نستلو کو وانزل معهم الكتاب بالحق او نازل کل دوی سره کتابونه دلته الکتاب کې الف لام استدغه دی دا جنسی دی پوښوی یو کتاب نه بلکې بس جنسی کتاب نو کتابونه کتابونه نازل کړل د دوی سره بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق ليحكم بين الناس بالحق څنګه دا سره دي کنه څنګه را دي وان درما عمل کتاب بالحق ليحكم بين الناس د دې پاره فی مختلفو فی د دې پاره چې فیصلو کې خلق په منځ کې فی ما پاغه سکه اختلافو فی چې اختلاف کړي دي خلق پاغه کې نه دا وګوره د قران حکمتونه او غایې تاسو ته معلومه شو کنه بس قران کریم کې چې په شکل د مفعول له د قران نه پس په شکل د حال په شکل د لام یا د قران نوم په داسې صفت سره ذکر شي چې داغه صفت نه یو فائدہ راوځي نو تا ته پته لګي چې دا د قران مقصد دی قران د دې مقصد د پاره راغلی دی قران د دې مقصد د پاره ویل کیږي قران د دې مقصد د پاره زز د کوم قران بر دې مقصد د پاره زخه مخل کوتا صحیح شو نو دک بر قران کریم مقصد وی ښا دا د قران کریم غایه شو چې دا ذکر شو لنډ ورپسې ذکر کوي د قران کریم موضوع سره موضوع د قران کې اختلاف کړی د علماو او ډیر اختلاف پکې کړی دی چا ویلي چې د قران کریم موضوع انسان ده دا صحیح خبره ده لکه اختلاف دا اختلاف داس اختلاف نه نزای لفظی ده انسان د انسان حالات ذکر کوي انسان مؤمن کم یو دی انسان کافر کم یو دی انسان منافق کم یو دی که تاسو خیال وکړئ څنګه چې قران شروع شي اول خلک درې ډلې تقسیم کړي خو اله ذالک الكتاب ویل شي یو پسې شروع کې الذين يؤمنون بالغیب هغه خلک چې متقین دي دوی مډاله پسې ان الذين كفروا درې مډاله پسې ومن الناس من يقول شروع کې کنه نو سو کوئی د قران کریم موضوع سره انسان دی هغه خلکو دغه رائے ده چې انسان مشرک انسان موحد دار تخیل څوک وای د قران کریم موضوع چې دا هغه څه دی هغه توحید دی زمونږ د استادانو رائے د ډیرو علماو رائے هغه دا چې د قران کریم موضوع څه ده توحید د ذکر چې هغه مو هغه ځای ته تو ګوره قران کریم د څه د مقابله د شرک ته مقابله لپاره راغلی نو چې د شرک مقابله لپاره راغلی نو د قران کریم موضوع څه ده هغه توحید ده مو دي ته قران دا تاسو کله تفاسیر کې ګورئ کله کله باید تفاسیر تاسو وایي ترجمه القرآن نو دا څه نه چې توای چې کنه دا خو ماته ترجمه نه کړې وایي چې ترجمه القرآن ترجمه د قرآن بدا نه ترجمه ال تک مدک ته وایي د قرآن موضوع ده خیخه خو شوي چې د قرآن کریم موضوع صدا دا زرکشی په برهان کې فرمای برهان د اصول القرآن یو کتاب دی ها هغه پکې فرمایي وای حافظ ابو طاهر هغه وای چې ما د ابو ابو الکرم نحوینه په بغداد کې واوریدل داغه نه چاته پوسکو چې کل کتاب له ترجمه د هر کتاب یو موضوع وي فما ترجمه کتاب الله د قران یې رسم موضوع ده وی هغه دک آیات په دلیل کې ویلو چې بس ترجمه هم دغه ده موضوع د قران دا ده آیات اخیری آیات ده بس باون هذا بلاغ للناس دا قران بلاغ دا رسول دي للناس خلق ته ولي ينذرو به دي د پاره چې او يرول شي خلق د دې قران سره نو بیا پته سوي ولي يعلمو دي د پاره چې پوه شي خلق انما هو اله واحد چې هغه الله تعالی اله یو دی توحید شو کنه شو قران باندې بته توحید علم به سره دي ولي يعلمو انما هو اله واحد موضوع توحید ده او دی وجنه قران کریم کو تاسو وګورئ نو کله چې ذکر کوي توحید به ذکر کوي دا غي قسمونه به ذکر کوي دا غي لوازم به ذکر کوي کله به دا غي شرح کوي کله به دا غي ضد کې شرک ذکر کوي نو دا نه معلومیږي چې د قران کریم موضوع چې کومه ده هغه څه ده هغه توحید دی بل د دین هم معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته قران راغی نو اول دعوت نبی صلی الله علیه وسلم د څه کړو د توحید کړو کنه چې خلک راجم کو راجم کو یقولو لا اله الا الله تفلحو لا اله الا الله وای کامیاب بشي دغه رنګي سوره انعام 106 نمبر آیات ومه سپارا کې سوره انعام د خدا په اتمه سپارا کې تقریبا برابر کنا سوی اتبع ما اوحی الیک من ربک تابیشا د اغا چې وحی کړی شوی د تا ته من ربک د طرفه د ربستانه سو د څه تابیشم سو وحی شوی دا لا اله الا هو نشتر اله غیر د الله نه نشتر معبود د اله معنی براش ان شاء الله تعالی نشتر حاکم نشتر مطاع غیر د الله تعالی نه دلته دا لا اله الا هو چې دی دا وی بدل دی د معنا دا ما څه دی اتبع ما تابع شه د ما دا هغه چې وحی کړی شوی تابع شم د څه شي هغه څه شي دی وی لا اله الا هو هغه ته بدل واقع شوی دی ښا نبی صلی الله علیه وسلم ته کوم چې وحی شوی دی د توحید وحی وته شوی دی دغه رنګ سورته هود وګورئ ها ها وارد عن المشرکین دغه په دې غالي چې مخواړو د مشرکانو دغه واضحه خبره ده سورته هود ګورئ یو او اول او دویم آیات وګورئ ها دولت یو لسمه سپاره چې ختم شي او دولسمه شروع کیږي د دین لګ مخکې ها سورته هود ده کتاب احکمت آیاته کتاب دې چې احکمت آیاته به معنی کو مضبوط کړی شوی دی یا محکم دی یا سری هغه مختلف معنی دي آیاتونه لدی ثم فصلت بیا تفصیل بیان کړی شوی دی آیاتونو ملتون د طرفه د غزاد نه حکیم چې غد حکمتون والا دی خبیر خبردار دی س کتاب دی هغه کتاب د صبر کې دی وای الله تعبدو الا الله بدک موجوده ښا دلته فرای نحوی وای وای دا داسې دی چې کتاب احکمت آیاتو کتاب دې چې محکم کړی شوی دی آیاتونه دې بالله تعبدوا الا الله په دې خبره باندې محکم دي چې لا تعبدوا غیر الله عبادت د غیر الله مکوئ چې عبادت د غیر الله نه کې خو توحید شو کنه ام په دې صورت کې چې پس مخ کې لار شي په صورت هود کې سوار لسم آیات کې نو هغه کې ته بیا موضوع خي سوي فإن لم يستجيبوا لكم کچرته دا مشرکان تاسو خبره اونمني فعلموا نکوشي انما انزل بعلم الله چې یقینا دا قران نازل کړي شوی په علم د الله تعالی باندې وان لا اله الا هو او په دې خبره نازل کړي شوی چې نشته د حقدار د بندګۍ الا هو غیر د الله نه غیر د الله نه بل څوک حقدار د بندګۍ نو قران نازل شوی په دې موضوع باندې په دې موضوع باندې نازل شوی د قران بنیادی مسله چې کومه ده هغه څه ده هغه دغه دا چې قران کریم نازل شوی د توحید د پاره دی ابن قیم رحمه الله فرمایي بل نقول قولا كليا ان كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به قران کې چې وایي هر یو آیات ته کنه هغه د توحید د متضمن دی او په توحید باندې شاهد دی او توحید طرف ته دعوت ورکړي ولی وایي قران کې چې کوم بیان راغلی یا به د الله تعالی نه تاسو خبر درکړي توحید یا به د الله د اسماء نه خبر درکې توحید یا به د صفاتو نه خبر درکې توحید یا به د هغه د افعال نه خبر درکې نوې توحید دا توحید علمی خبري شوی یا به درته دعوت درکې چې داغه عبادت وکړه او د الله نه ماسیوا د بل چا عبادت مکو نو وای دا توحید طلبی دی بیا یا به امر او نهی وی او د تبوی چې داغه امر او نهی ومنه نو دا وی حقوق التوحید دی دا مکملات التوحید دی چې اوامر پکې راشي نواهی پکې راشي یا برته دا راځي چې ګورا د توحید والا اوسې عزت دی د مؤمنانو موحدینو دا غوی کم مقام دی غبر ته بیانې یا بر دا غي مقابل شرک باندې رد کوي یا بر د مشرکینو بدی بیانې یا بر ته دا غي عذاب بیانې نو دا ټول سدي دا ټوله مسله چې راغونډې راغونډې نو یخیر کې بس تراسیږي توحید تنځکه وي چې موضوع توحید دی ملا علی قاری رحمت الله علیه په شرح د فقه اکبر کې دا وایي فالقران كله بالتوحید قران ټول په توحید باندې دی وحقوق أه وحقوق اهله او په حقوق د اهل توحید باندې دی وثنائهم او په ثنا د موحدین باندې دی وفي بیان ذم الشرك وحقوق اهله وجزائهم او په بیان د ذم د شرک باندې دی چې د شرک بدیل ته بیانې او دا غي د دا غي مشرکان سره حقوق دي او دا غي جزاء سره هغه ته ذکر کوي په مرقات کې وای ان القرآن ما انزل الا للتوحید قرآن نه نازل شوی مگر د سره پار نازل دی صرف د توحید د پار نازل په مرقات نو مولا علی قاری رحمت الله علیه کتاب در دې حضرات رائے وا چې قران کریم د سره پار نازل دی د توحید د موضوع توحید قران کریم موضوع سره توحید د مسله او فکر توحید بیان عبید الله سندی رحمه الله هغه وی د قران کریم موضوع صدا هغه وی د قران کریم موضوع انقلاب دی څه شه دی انقلاب او هغه وی انقلاب دی ځکه چې دغه ټول خبره چې بیا راځم کې انقلاب جوړیږي مشرک چې تم واحد کې نو انقلاب دراوست کرا دي نو یو سړی دی بدل انقلاب څه خو بدلول دي کنه چې علاقه دې بدل کړه د کفر قانون دې تلری کو د اسلام قانون دې پراوست شرک دې ختم کړ نو انقلاب دې راوست کرا دې نه وست خوښ نو قران چې توحید طرف ته دعوت ورکړي کده توحید موحدین او صفات بیانې دا ټول انقلاب دې کنه بدلون راوړي بدلون د تحول دی نو تحولات چې کوم دنه هغه په دې کې راځي یخر لیخرج الناس من الظلمات الى النور خلق د تیارونه راوباسي کنه او رڼا طرف ته بوزي نو دا انقلاب شو کنه شو نو دا ټول انقلابات دي نو هغه وي د قران موضوع انقلاب ده ما تاسو ته ویلو کې دا درې واړه حضرات کسو کوی چې موضوع څه شه دی انسان دی کسو کوی چې موضوع توحید دی کسو کوی چې موضوع څه شه دی انقلاب دی دا درې واړه چې راي او ځای کې دي درې واړه په خبره کې څه اختلاف نشته دی البته صرف هغه اصطلاحي فرق دی چې څوک یو شان اصطلاح اخا خاصه ده بس دغه ده انقلاب دا انقلاب راولي بدلون راولي زموږ خپل طرز هم داسې دي چې موږ چې خلاصه بیانو کله په بعض صورتونو کې دوه خلاصې بیان کو یو خلاصه په طرز د مولانا عبد الله سیندی سے باندې بیان کو یو خلاصه په طرز دغه باندې بیان کو د مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه باندې بیان کو دوه خلاصې چې کوم دغه چلیږي نو هغه انقلابی شي دا پکې هغه د توحید والا شي خو دواړه توحید انقلاب دی نو به هر حال په دې طرف باندې دا موضوع د قران شنو تاسو نن د قران کریم تعریف ذکرو چې هغه کتاب دی چې په عربی کې دی نازل کړی دی الله تعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په واسطه د جبرئیل باندې په وحی جلی سره او دا مکتوب دی په صحیفو کې او منقول دی موږ ته په نقل متواتر سره او قران کې دا غي شواهد تاسو ولیدل هغه بل اسماء القرآن موضوع چې واغه مې ته مختصرا نو 75 نمونه دي کڅو کې لیکي ما زړه دادی شته به د دین ودی کې یاري آیات نو مختصر ورکړي چې پلاني آیات کې دانو مراغله پلاني آیات کې دانو مراغله دغه رنګ حکمت د قرآن نه ته بیان کو حکمتونه او غایه د قرآن هغه دولس حکمتونه چې کوم د قرآن کریم چې کوم بیان کړو کې دې شي د دین زیات هم څوک راو باسي دا څه کوم نه خو دغه کو مطلب دا دی چې د مشایخ او د علماو دا غو یغه تتبع وا چې دولس حکمتونه د قران هغه بیان کړو چې قران کریم د دې لپاره نازل دی د دې لپاره زده کیږي د دې لپاره خود لکیږي چې هدایت دی شفا ده رحمت دی موعظه ده انذار دی بشارت دی بلاغ دی تدبر او تفکر دی تذکر او تذکرہ او ذکر ده او دا رنګ دغه د تیارونه رڼا طرف ته وتل دي او دا خلکو چې کوم مسله کې اختلاف دی هغه بیان دی او ورسره چې کوم دنو حکم دی دغه قانوني کتاب دی دا دولس فواید د قران کریم دا حکمتونه دي او موضوع د قران څخه انسان یا توحید یا انقلاب په توحید باندې مت شواهد ذکر کړل دا رنګ د انقلاب شواهد هم تاسو راو باسل شي من الظلمات الى النور راځي پوه شو کنه نور نور راضی دغه رنگ د انسان غم تاسو راو باسل شي دغه تر دې پورې ځان نه سبق تر دې پورې شو ځکه ملت لګي بیړه وکړم